رفع الیدین کې یو حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما مخکې ذکر شو دویم حدیث د وائل رضی الله تعالی عنہ او دریم د ابو حمید سعدی رضی الله تعالی عنہ چې امام شوکانی دته یو له سعدی چویلو قالو صد په وجبان دي دا درې حدیث شو سلورم حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قاعده اولان چې با پورته کېده د رفع الیده نو دا څلورم روایت شو روایت د ابو رضی الله تعالی عنہ د کې رفع الیده ثابت شوه په رکوع کې او رفع من الرکوع کې توجیه د احنافو په دې روایت کې یحیی بن ایوب دی یحیی بن ایوب وهو ضعیف یحیی بن ایوب دویم ابن عبد ابن جریج دی عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن جريج مشهور مدلس ارواد بالعند نو په خبره پوه شوي نو دا مستدل نشي کېدای یو خو روایت کې د یحیی بن ایوب په وجه باندې ابن جریج په وجه باندې چې مدلس روایت بالعمد او رفع د یدین فی موازن اربعه دا خو سلور ځای دي تاسو دو ځای قول کوئ اوس دا ابتدای مباحث کې ماویلو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې اوسیدون کې دی عبد الله بن زبیر رفع الیدین به کول هغه د میمون مکی ول روایت معرض کړو د میمون مکی ول روایت چې عبد الله بن زبیر په مکه مکرمه کې نه امام شافعي رحمت الله علیه هم د مکی اوسیدون کې دی د عبد الله بن زبیر په روایت بن عمل لیکن مکمل عمل نشته نیمګړی عمل دی میمون مکی ول روایت د عبد الله بن زبیر هغه کې مکمل عمل نه کوي شوافه بلکې نیمګړی میمون مکی ول روایت یو خو په دې روایت کې ابن لهیعه ده ابن لهیعه هغه ضعیف ده عن میمون المکی النورا عبد الله بن الزبیر په مکه کې نور خلک دا چې موز نه کوي دی بل شانتي موز کوي بل شانتي موز کوي نو څنګه کوي فوصفت له هذه الاشاره چاول تکبیر تحریمه کې لا سوچته بیا رکوع کې لا سوچته بیا قطع کې لا سوچته بیا سجده نه پورته کې بیا لا سوچته اش بس رفع الیدین رفع الیدین تیش رفع الیدین دی هر زم نه کوي او رفع کوي نور خلق دا مکه نور خلق دا چې مزنه کوي د ناشنا غوړي موجي وکړو کدا عام معمول وین استعجاب ته بیا ضرورت نو ناشنا موجي نو عبد الله بن عباس وی ان احببت ان تنظر الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم کستا خوخي چې ته د نبی اسلام مزګوري فقط دی بي صلاه عبد الله بن زبير نو د عبد الله بن زبير اقتدا وکړه پښوی ای معلوم دا شو چې دا د عبد الله بن زبیر او د عبد الله بن عباس په دې ټول ځایونو کې درافه سړي قائل زما په خبر پوښي نور د مکی خلق قائل نو شوافی چې د عبد الله بن زبیر په عمل باندې د مکی عمل دی لیکن مکمل عمل نه کوي فقط په رکوع کې رفع من رکوع کې کوي او رفع من سجده کې نه کوي په کار خو چې په ټولو باندې عمل کوي نه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله قال حدثنا النضر ان كثير يعني صادق قال جنبي سعدي ذکر کوي زمارخ کې موږ ذکر عبد الله بن طاووس په مسجد خیف کې فکان اذا سجده سجده الاولى اول سجده به وکړه رفع راسو سر به چت کړو رفع یده تلقا وجی داسې موز به کول تلقا وجی لاسونو ور سره چت کړو فانکرت ذالک ما دا ناشنا وکړم نور خلق داسې موز نه کوي د بل شان دې موز وکړو فقلت له وهب بن خالد می فقال له وهب بن خالد تصنع شيئا لم ارى احد يصنعه فقال الطاووس رايت ابي يصنعه وقال ابي رايت ابن عباس يصنعه د عبد الله بن عباس هم دا شکول عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير د دې قائل ولا اعلم الا انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام هم دا شکول نو دا عمل د دې د بس پښود ا میمون مکی ول روایت وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الله قال قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عمر انه كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع شد عبد الله بن عمر روایتونه دوی یو مخ چتر سفیان سری ول روایت بل روایت ال طرف الیدین په یو کې رکعت اولا کې درې ځای رکعت ثانی کې درې دو ځای وإذا قال سمع الله لمن حمدا ابل وإذا قام من الركعتين رفع يديه خوشوي د عبد الله بن عمر رفنتن دې ځای اوس کوم ځای راغی او قام من الركعتين قام دیو جماویل عبد الله بن زبیر عبد الله بن عمر روایت کې استراب د پکې دلته دا ويرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود قوه صحیح قول ابن عمر لا شی به مرفوع دا مرفوع نه ده بلکې موقوف ګوره د روایت د عبد الله بن عمر کې رفعا وقفا کې انصراف ده امام بخاری رحمت الله علیه روایت د عبد الله بن عمر په خپل جامع کې ذکر کړل بالکل ټیک ده لیکن روایت د عبد الله بن عمر کې اسراف فقیر ده اول د عبد الله بن عمر په خپل عمل امام مجاهد د لس کال ذکر کوي چې په خپل عبد الله بن عمر رفع الدین اول کې کول بیا نه کولو نو ولې خپل روایت بن عمل نه کول کان رفع الدین ثم ترکا روایت د علی رضی الله تعالی عنہ روایت د علی رضی الله عنه کرا فلاته دو ځینې کنه بلکې سلور ځینې کې اخکاری کنه و اذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر او د سجدتين نه سجده مراد یا سجدتين نه رکعتين مراد هیو چی وی خو سلور ځینې خوشو کنه نو دا روایت د عبدالرحمن برګر عبدالرحمن بن ابي زناد عن موسى بن عقبه دا عبدالرحمن بن ابي زناد د موسى بن عقبه نقل کوي عبدالرحمن بن ابي زناد وهو ضعيف مسترب او دویم د عبدالرحمن بن ابي زناد نه ابن جريج ډېر قوي دی هغه د موسی بن عقبه نه د دې خلاف نقل کوي فرق باندې پوه شوي او بل فرض صحیح دی نو دلته زین اصول دي واذا قام من السجدتين سجدتين سجدي مراد داخلي که سجدتين رکعتين اخلي نو سلو زین شو کني شو رفع الیدین د علی رضی الله عنه په عمل کې دغه شو امام طحاوی رحمت الله علیه په سند جید سره ذکر کړي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تکبیر اولای کې بالا سوچتول هغه نه بعد لم يرفع زما په خبره پوه شوې که نه رفع الیدین د علي رضی الله عنه په ځای په روایت کې څلور ځای شو او بل عبدالرحمن بن ابي زناد د موسی بن عقبنه د عبدالرحمن بن ابي زناد نقوي جره ابن جريج دی هغه د خلاف نقل کوي او په خپل امام طحاوی رحمت الله علیه د علی رضی الله عنه عمل د دې روایت خلاف نقل کړي او په سند جای سره نقل کړي قال ابو داود فی حدیث ابی ویل ساجی ان وصف صلات النبی صلی الله علیه وسلم قام من رکعت قبر ورفع یدی حتى يعاذ بما من کبه کما کبر عند استاء الصلاه امام بخاری رحمت الله علیه بس در روایت ذکر کړو یو روایت د عبد الله بن عمر ابل روایت د مالک امام ترمذی فقط روایت د عبد الله بن عمر ذکر کړو امام مسلم روایت د عبد الله بن عمر سره روایت د مالک بن حویرث او بیا د وزن الیمنا علی الیسرا باندې روایت د وا د وائل رضی الله تعالی عنہ او په سنن ابي داود کې شپږ وړ روایت راغل دا شپږ روایت دی ربل یادین کې پنځوس دی شپې ته دی او سلور سو دی او سلور سو دی واښوي دغه شپږ روایت دي کوم ځای کې زرګون روایت تا جوړ کړي امام ابو داود دغه ډیر ذکر کوي دا شپږ روایت ذکر کړي او په دې شپږ روایت کې چرته قولی شته او رچټه چا را لګلو چې غیر مقلدین وایي زمون قولی دی نو دا خو قولی مونږ ونه لیدل چرته قولی ته په قولی پوي دا قولی روایت نه فعلی روایت نه او دا غي ټول مونږه چې اپریشن وکړ دا چې اپریشن وکړ چې جوړو وینا پښوی فوجان اپریشن دی د سړی د سړی وجلو ته اپریشن دا د غوی دامن خلق جوړه ډاکټر علاج کی جوړ کی نه دی ته اپریشن وای دی سړی وجنه وای اپریشن وای دا د غوی جی بشته کما کړی سړی وجلو ته اپریشن کوم وای نو دا اپریشن سړی مړ کړ اپریشن خو دې توای چې سړی جوړ کړ په خبره پوه شوې کن نو دا اوس شپږم روایت د مالک بن حیرس رضی الله تعالی عنہ انتهائی صحیح روایت دی استرابات بالکل پاک صفا روایت ها یو اصطلاح پکې دی مالک بن حیرس رضی الله تعالی عنہ روایت په نسائی کې راځي الت بعد سجدتین بس دا یو د نسائی پر روایت کې لږ اسرا معلومي نور د مالک بن حیرس رضی الله تعالی روایت بالکل اصح فی هذا الباب ډیر صحیح روایت دی او دی وجنا امام بخاری رحمت الله علیه په خپل جامع کې د عبد الله بن عمر روایت راغسته دی او د مالک رضی الله تعالی مالک بن حویرث رضی الله عنه روایت راغسته دی نه سجدی پسې نه کا رکعت د قاعدی د دو رکعات په قاعدی نه بعد بالکل هیڅ خبر نه ده لکه څنګه چې غیر مقلدین ملګری رفلاتین کې درې ځای کې بس د بخاری روایت دی د مالک بن حویرث رضی الله عنه روایت بالکل صحیح روایت بس صرف یو په نسای کې د مالک بن حوارث روایت کې د بعد سجده راغلی نور شرط نه راغلی دا صح فی هذا الباب روایت دیو امام بخاری رحمت الله علیه د مالک بن حوارث رضی الله تعالی عنہ روایت بل ډیر اعتماد کړي په خپل جامع کې ذکر کړي بالکل بلا شک صحیح روایت دی او موږ در فلدین د ثبوت من النبي صلی الله علیه وسلم انکار بالکل نه کړي پښو مالک بن حیرس رضی الله تعالی عنہ کل راغله مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ تشریف راڑا پا نهم کال کې وفد لیس او جرګه کې دی تشریف راړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصروف په د غزوه تبوک په اهتمام کې جنگ تبوک کې د شل ورځې مالک بن حیرس رضی الله تعالی عنہ دلته تشریف راوړل او شل ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې شوی او بیا مالک بن حیرس رضی الله تعالی عنہ لاړ بصری ته ومات فیها بیا نه راځي یعنی د مالک رضی الله عنه پردیسی دی او ټول نه ډیر ملګرتیا د نبی اسلام څومره شوی دی شل ورځې شل ورځې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه صاحب السر دې صاحب سواق ورنالین دې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي امت د پاره هغه شیخ هم چې د عبد الله بن مسعود خوخه ده امت باندې هغه شی نه خو هم چې د عبد الله بن مسعود خوخه نه ده پښوی ورته غوانه سره او نبی اسلام وی مال مسواک راړې نه ملګری ټولو د کیکر ونه توخه چې د مسواک کاته دیو مخته ده پدې کې اواره د سلې را خو زیاده ده چې نو ملګرو خندا وکړه دې ټنګې دې نشي وې د دلته قدمینو سپک دي لیکن کله چې قیامت قائم شي نو رجل عبد الله بن مسعود دمر وزنی به چې د جبل احد وات درې ملي کې نو صاحب سر صاحب نالین صاحب سواک شل کالا ملګری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سفرن و هزارن هغه ترک د رفع الیدین قول کوي استاد شل روزو د ملګری روایت خو هغه زموږ د شل کالو د ملګری روایت ته ترجیح ورکړي پښوی تا خپل پر خبره خوشاله اوسې ګمون په خپل خبره پښوی ځان ته خبر رااله د مالک بن حویرث رضی الله تعالی عنہ صحیح روایت امام بخاری په خپل جامع کې ذکر کړی اضطراب نه نقصانات نه بالکل پاک روایت لیکن دا د شلو روزو ملګری دی عبد الله بن مسعود د شل کالو ملګری دی نو ته دا خوښ کا مونږ دا خوښ کړی خبر پوه شوې کنه روایت د مالک بن حویرس بالکل د استرابات او د پریشانونو بالکل پاک روایت دی لیکن موږ دا نه ویلي چې د نبی اسلام نه رفلتین ثابت نه دی کان ثم طریقہ رایت النبی صلی الله علیه و سلم یرفع اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع راس من رکوع حتى يبلغ بهما فروع اذنيه وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي حوابي قال حدثنا مسلم بن مروه قال حدثنا شعيب بن ابي اسحاق المنار شخص وی د نبی اسلام ما به د نبی اسلام تر خود لیدلو دا چې لاسن به چتول ما ته به ترخونه ښکارېدل لیکن تقدم د مقتدی په امام باندې خو ممکن نه ده کنه کمخ کې لاس وداسو چتول چې ترخونه به ښکارېدل غرض دا وی باب اخر کې را روان باب چې روایت روان دي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کومه د سفیان الثوری وال روایت راځي هغه کې ترک در فلادین راځي یعنی ترک خبره به ټیک نه دا روایت به خوشوي ترک روایت به غوړه نه پاغه کې اعتراضات چې د پاغه اعتراضات کې اعتراض ده دی بي دي ادریس والا خبره به ټیک وي عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسد عن القما قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يده فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق اخي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك على الركبتين دا منسوخ ګرځیدل مصنف ابن ابي شيبه کې د علي رضی الله عنه متعلق راځي هغه د تخيير قائل که وضع کوي په زنګونونو باندې هم خوخه ده او که تطبیق کوي هم خوخه ده نو علی رضی الله عنه ته نسبت د نسیان نو کوي نه د عبد الله بن مسعود ته ولي کوي ممکن ده چې عبد الله بن مسعود مو د دې قائل او بل په تطبیق کې عظمت ډېر تکلیف ډېر دی په نسبت د وضع باندې نو ممکن ده چې عبد الله بن مسعود اجتهادا عظمت بن عمل کولو رخصت بن عمل نکول وضع کې رخصت ده او تطبیق کې عظمت ده علي رضی الله عنه هغه د تغییر کارو لکه مثلا په ابن شیبه کې د علي رضی الله عنه قول راځي دا رفع الیدین کې ټول روایت شو شپږ شپږ روایت کې روایت د عبد الله بن عمر انتهای مسترب روایت دی روایت د وائل رضی الله عنه او روایت د ابو حمید ساجد رضی الله عنه روایت د ابو رضی الله عنه روایت د علی رضی الله عنه او روایت د مالک بن حیرس رضی الله عنه بس ټول کتب کې زیات روایتونه امام ابو داود رحمت الله علیه پر رفع دین ایدین کې ذکر کړي نو جمله روایتونه کې دغه دې شپږ روایتونه